ریاض الصالحین دو سوا دیالسم نمبر حدیث تے دو سو تیرہ وعن ابی بکرہ نفیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت د دې یوم دا غرضی خلق الله السماوات والارض چې د کومغنا پیدا کړی الله اسماون او زمکه یعنی زمانہ هغه حالت تبیا واپس شوا چې د کوم ورځنه الله اسماون او زمکه پیدا کړیو السنتا اسنا عشر شهرن هغه دا دی چې کال کې دولس میاشتې دي په یو کال کې څو میاشتې دي دولس مهینې دي منا اربعتن حرم باج دا غینا سلو د حرمت دي حرمت دا د عزت مند دی چې پای کې جنگ منو حرامو سلاس متوالیاتن درې یو بل پسې دي لګاتار میاشتې ذوالقعده یو ذوالحجه درې محرم صدرې ذوالقعده یو ذوالحجه دوا او محرم درې یو بل پسې لګا تا دا درې میاشتې ها هو رجب او رجب ها اغه رجب بین جمادی په مین د جمادل اخرى وشعبان او ما بین د شعبان کې پوش دا یو میاشت رجب دا یو میاش دا سلور میاشتو کې یو میاش داغه د رجب دا چې د جماد الاخرى خلکو ته د اباج خلکو رستنې خور وي کنه وې دا رستې خور ده او شعبان د بزرګ میاشتو ته په منځ کې دا اوس ګوره داغه تپوس د صحابو نه نبی عليه السلام کوي ایو شهرنا ازا دا کم یو میاش دا دا چې موږ پکې موجود یو قلنا صحابه وي موږ وی الله ورسول عالم الله پیغمبر دا الله خپوي فسکتا ها نو چپ شو حتا تر دې زننا چې زمون یقین یو ګمان راغی انه چې بشکا دا نبی علیہ السلام سيسمي بغیر اسمي زر دې چونوم بکیری دیتا بغیر د دینوم نه زمون خیال دا راغې چې کې دې شي د میاشت پیغمبر پاک سبن نوم دی نو موږ غلی شو زکا نو قال وی نبی علیہ السلام زکا د دې نوم خو ذوالحجه خو اسنه کې دې شي نبی علی السلام دې ته بل واخلې نو مونږ غلی شو نو قال وی نبی علی السلام الیس ذل حج الیس ذل حج آیا دا میاه ذل حج نه ده قا قلنا نوی من صحابه بلا بشک دا ذل حج ده قال نبی نبی علیہ السلام دیم ته پوښتنه کو صحابه نا فایو بلدن هاذا دا کم یو کله دی چې موږ پکې موجود یو دا کم کله دی قلنا صحابه منګوي الله ورسول اعلم الله پیغمبر دا الله خپويږي منګوي اسنه چې دی کلی ته پیغمبر ته د بنو وانخلي ها نو پسکتا چپ شو د جواب نه حتا تر دې چې زمون ګمان دا راغې چې بشکا دې کلی تبا سيسمي زرد بنوم کې دې لرا بغیر دې نوم نه بنوم لورن کې حاضر قال نبی نبی عليه السلام عليه سل بلدتا آیا نه دې دا کله ها ولې دا کله نه دې مکه دا کله د مکه نه دې قلنا وي من بلا بشکا او حضرت ده قال ان وی نبی دریم ته پوښتنه کړو فایو یوم هاذا کوم ورځ ده دا چې موږ پکې موجود یو کله هو کله د مکه شو میاد ذل حج شو خدا چې په کوم ورځ کې موږ د جمع شو یو دا کوم ورځ ده قلنا نبی الله پیغمبر دا الله خپويږي موږ غلی شو سکتا رایو چپ شو زک حتا تر دې چې زمون خیال او ګمان راغې چې انه بشکا د رز تبا د نبی رسول الله بزر دې نوم کې د رز تا بغیر د رز نه د دې رز نوم به کې دې شي بل نو متلاقی نه دي ځکه خدای الله سره تعلق جوړ لې موږ به ته یو نوم وایو ازنه چې پیغمبر ته بل نوم وایي په دې وختونو کې مالونه د یو بل نه اغستل په غلطه طریقه حرام دي دارنګ عزت د یو په بل باندې حرام دي بیزتی کول ضرور یاد بل پوج په دې وختونو کې حرام دي که حرمت یومکم هاذا فی بلدکم هاذا فی شارکم هاذا پشان ته د حرمت درز تاسو چدارې وستلقون ربکم او زر دې چې مخامخ بشي تاسو د خپل رب سره ضرب ملاو شي سینې راولې فیس الکمنا مالکم نو تپوز وو کی تاسو نه رب دا مال تاسو زر دې تاسو به خپل رب سره ملاو شي او الله به تپوز کوي د خپل اعمالو تپوز بکیږي وروړه ځکه دا هغه وجل حرام دي او حرام تعالی ویل دا کفر دی او کفر ته ورسېږي پوه شئ کنه انور وجه موږ حدیث کې بیان کړی الا ليبلغ الشاهد الغائب خبر شي نبی عليه السلام وي واوري دا خبره کله کله آغا خبر رسون کې خپوي وي پوه دارنګي هغه اوریدون کې خپوي نو زما خبره دې اورسي معنا دا ثم قال ډیر خلکو ته نو په دې طریقه به زما دا اخیری خطبه خلکو ته ورسیږي ثم قال نبی ایوی نبی علیہ السلام دغه داسې آلات خو نو کو داسې اسباب نو نن موږ دې کې خبره وکړه د دنیا په ګډ ګډ کې وچولې نت باندې په فیسبوک لاشي چلیږي نه چلیږي کارا مخکې زدا لوډ سپیکر وي بیا د ایفیمونه شو اوس نیټونه شو الا خبر سے حل بلغتو آیما اورسا الا خبر سے حل بلغتو ما لا ستا پیغام اورسا مخلوق تا قلنا ما پیغام اورسا قلنا نیو من نعم آو راوی وای قال نبی نبی علیہ السلام اللهم اشهد یا الله تم گواشه چې کوم فریضه چې تاسو ما ته حواله کړو دا ما ستا بندګانو ته په سي طریقه او رسولا اے چې ته مکلف چې تا ته څنګه علم ملاو شو نو په دې طریقه به علم تعوام ترسه خلق په خبره کني نو تا خپل ډیوټي نه پورا کړي دا نه چې بس سجده کا او په مسله ودرېګه امامت را ټینګه کا بس دا نه دا دا بتدار سه مخلوق تا سجد زدکړه بلغو عني ولو آیا ورسوي زمانہ اگر کوي آیات ولي نه متفقون علی اتفاق کړي شی په حدیث د بخاری او د مسلم وعن ابي امامه اياس بن ثعلبه الحارثي رضي الله تعالى عنه او زه منځونه کوم په دې نخلاصې کم چې شرکت شي هغه به شریک پرې دی اب د ټولو حق پای کې منی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی منق منق تطوا حق امرئ مسلم بیمینه چا چې واغستې ده چا چې قبضه کو حق د یو سړي مسلمان بیمینه په خپل قسم باندې قسم به خو زما دی قسم دی قسمونه خوري او پر دې حق ځان له جائز کوي اکثر ګورا دا شریک سيزونه د طلباو منس کی د عوامو منس کی کورونو منس کی او په ناجایز باندې قسمونه خوري او شی ازم گئی قسم فقد اوجب الله له النار تاکي واجب کړی الله داغه د پاره ور ګورا واجب کا الله داغه د پاره ور په سبب د دې قسم خور ته دې حق باندې پردې حاکم واغه سو قسم مو کو ځان د جهنم اور واجب کړو وحرم عليه الجنه او حرام شو په دبانې جنت جنت په حرام شو ولې ځان جنت حرامه ظالم معمولی شی باندې سانګي خو پرې دا سانګه پیغمبر پاک وي هغه سره ته پوس کې اې دا الله پیغمبره کوم معمولی شي نو ام په دې سزا او ته ملاويږي چې د ټولو شریکي او یو شسره ځان له شي خاص کوي عام سزا به ته ملاويږي پیغمبر پاک وي اگر کيو معمولی سانګه د کی کړ د ازغو ولې نه د کی کړ د سانګ نه خلق ځان بچ کی مدن مازری پکې سپین کلم کړي کنه نو هغه د ازغو هغه سانګم کچا ځان له خاص کړه نو ام سزا و ملاويږي نو دا لوی لوی مالونه دولتونه سيزونه دې سره بس کې وروړه بډ دې او توالي دي دا زما او دا زما وارو کې خیري رواه مسلمون نقل کړي دې له امام مسلم وعن عدي بن عمير رضي الله تعالى عنه قال او سمعوا حديث سخ سخ روان دا واوري اکثر کورونو کې دا مسائل ډیر زیات دي رونو رونو تر منځه زنانه او زنانه تر منځه د گاونډانو گاونډیانو تر منځه په گاوند کې یو شی پروتي نو بس بل گاوندی په بیا مخه سره ورزي ایزه مله پرې دا په سبزو ورزي په پټو ورزي په چلو په وګو ورزي په باغونو ورزي ځکه تا اجازه ته غسته دا کنه وای مړه دا چا آرام کړی ځا الله آرام کړی ګوره پیغمبر نه وای دا څه کسی دی وعن عدي بن عمر رضی الله تعالی عنہ قال او سمعت رسول الله ما د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی یقول چاغوي من استعملناه منکم علی عمل اسوک چې موږ عامل جوړ ګوغلرا مقرر کم زه دې سړی لرا کپلار پرته هو د دې لپاره پورته کسو په خوګ نشي خو څوک د فائدې لپاره نه استفاده مله پر استعمال شوی پیغمبر پاک کوئی که معمولی ستنول نه هغه شریک یو تا ځان له خاص کته تاسو کو خیانت دی وکړو تبار خر دی منبران چرمینان دا مشران الله اکبر دې څه بس کیږي او دنیا احتسابونه غونړي حضرت عدی بن عمر وی گویا کې زګورم اغتا اے هغه حالت دا سما ته یاد دی لکه ته وی چې زه اوس ګورم هغه کس او کس پاسي کې دا خبره کوي فقال نوی اے دا الله پیغمبره اقبل عني عملک قبول کا زمانہ عمل ستا ته وې چې چا په مال غنیمت کې په شریک مال کې ځان له یو شی خاص کا کما مولي ولې نه نو داغه بدا دا سزای نو ځان له سزا نه سیوا کوما خامخ انسان دی جاته بشکی پیغمبر پاک دانو چې زه ټیک شو تا ته معافی ده رشوتونو نه خپل تنخواه مو په بانک کې جمع کیږي او دا رشوتونو په کې مړ خروج کو مزي ما دا چې ډیوټي دا چې تنخواه من خزانه رم مزید هغه جمع کیږي او دا نور پیسې به کې یو نه بل نه به کې الو چې پته دا واره خو دې وګوره غوړې عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قال لما كان يوم خيبر او د سرکاري خزانه او مړه سرکار والغوالي سرکاري خزانه نه ده دا د عوامو خزانه دي ورته په تپوس کې دي زما حق مشته دي کې دي لول غریبي سمشته دا وګوره دنیا او ته نخ کاریږي زه په کیسه نه ته پارسه قابض شوی دا غشلی سپکه نه و دا کونډ یتیمی سپکه نه و ته سرکار وال غواړي لما کان یوم خیبر ارکل شوا ورځ خیبر اقبل نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رال یو ټولګه د صحابه او د نبی عليه صلوات و سلام نه فقالو وی هغه ټولګه فلان شهید و فلان شهید و فلان و فلان شهیدان شو خو پیغمبر کنکشن او پروګرام د چا سره ډاریکو الله سره وای په پیغمبر راتلا چې دا فلانه شهید شوی دی خود ځان له یو شی خاص کړي او د لبداغه سزا ملاويږي خلک وي ګنې شهید تار څه معاف دي د چې دا دومره غبن کړو معاف دي خو هغه نور دې پټ کړی دي وګوره فلانه شهید شو فلانه شهید شو ها یا یو غلها چې خاص کړي وا اغه لرا خیانت کړي او داغه یا او عباءتن یا په بار د یو ها چوغي کې یو چوغا یا یو صادره ځان له په مال غنیمت کې ځان لکړي او د ویش نمخ کې نو داغه په وجه پیغمبر پاک وي جهنم کې وینما داغه سزا به ته ملاوي کومه سزا ده او بیا پروي او دا پلانې شهید دی پلانې شهید دی لکه شهید دی نور نو څو نه جوړ کړی دی عقیده خلاف پر رواه مسلم وعن ابي قتاده الحارث بن ربيع رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بشكد قام ادرد فيهم پد خلقو کې فذكر لهم الجهاد في سبيل الله نو ذکر یو کده د جهاد په لار د الله کې نن ګوره کورونو کې شرکت سيزونه د یو روټ څنګه یې سره روړ بل پای کی سره هغه شی به برابر دا غي منس کې تقسیمې ک یو له مقفل اسرلا نو هغه وو چې ټیک د زو خو بل خو ته خبر نه دی خو الله خو خبر دی کنه چې سبا مال د دې پوج جهنم کې خو پیدا کړي نو زه پیسو کومه وای دا شریک شیک څه کوي تقسیمې کا دا سو کوی چې چاله کم شی په مخه لورغه نو بخ په پګ دی او د زور کوي منو خان په پټه کې خلک وي په چا باندې غلط الزام لګولیو او کنه کې ختم شي نو بیا به د هغه خلکو بدای راځي او په ځبانه با انبار کیږي پوښې کنه دې خیال پکار دی الله دې مو فان فنیت حسناتو قبل ان یقضی ما علیه نو که چیرته فنا شو نیکي ده دا چا نیکي دا چې چا کنزل کړو چا وینه توې کړو چا د بل مال خړلې زمون پښتانه هو د کنزلو هو بس دې پیجدي کړی دا استادا سه استادا سه ما شومان تا کې دا سه کوم او کې دا سه کوم او دا دا سه کوم او هغه سه کوم دا خو سوایم خزي یو جنکی یو ټول په دې علم دې په دې کنزلو باندې دا وګوره دا نه کوي بزیه غتا او داغه په دې باندې پیدا تا خیال کدا کوله ولګیا چې کم دې ګری و امانه توبه ټیک ده کنه دا تا دا طریقې خودري یلته کې بځږي کنزل دې کړی دی تلاوتونه دې کړی دی خو د بل مال دې پنا حق والے دی وروړه ثم طرح فی النار بیا وګرځول شي پور کې هم زمون چې چا یې سزمن واله زه خو خپل نه معاف کوم ارسوک جی زکا ها چې موږ له الله په دې عوض راکړي ثم طرح فی النار رواه مسلم نقل کړي دی لره پس کې زمونږه سنشتہ او شاید چې باز تاسو شي ډیر الحنا ډیر خپویا په دلیل خپل سره د بازونه یعنی باز ډیر چالاک او خياري د بازونه ډیر په چالاکۍ باندې خبرې وکړي چې تاسو تاسو تاسو نه اوري شدا به ټکینو باغ دې چالاکي کارم غلطو کې به چالاکیم کوي دا منګه د یو منګه د یو هغه داسې او هغه داسې عابل غریب یو قسم یې هغه په ځای غلې شي ځکه زه ما څوک نه منم چالاکی پیغمبر پاک وي کو څوک ما صدا سي چالاکی باندې خبره وکي زه خو پويګم نه او زه هغه په چالاکی باندې فیصله وکما او فیصله دا خبره غلطه او زه په هغه باندې فیصله کوم زه خو نه پويګم زه هم دې بټکی نو او هغه خوشاله چې ما په حق کې فیصله وکړه نو ما دا غد پر د جهنم د اور نه یې وسه کټ کړه دا غد پر چالاکی باندې کارم غلطو کې به چالاکیم باز خلک کوي کنه دا غرورو غلطه فیصله را باندې وکړه ځکه چې غلطه خبره وکړه نو فانما اقطع له قطعه من النار نبي شکا زب کټ کم داغه د پاره یو حصہ د ورنا ما داغه د پاره یو حصہ د ورنا کټ کلا چې چاته څوک فیصله وړي داغه وجه ته خپل خبره وکړه ته خپل خبره پوښه چې دا باز چالاک دی چالاکی کوي واده کې څه کمال شته دا دروغجن دی نه نه یو کزنه چا دا کی باز خلک ته چا دا کی دا منافقان سره چا دا کی ډیر کوي متفقون علی الحن اعلم خپویا وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليزال المؤمن في فسحه من دينه همیشه مؤمن په فراخه د خپل دین کې همیشه په خپل دین کې مؤمن د الله د امید رحمت ساتي چې ما ته الله زما د ګناونو معافي کوي ما لم یصب دمن حراما سو پوری چې دې نه رسیدلې یو ویني حرام تا چې سو بوله د چا وینا په نه حق توې کړي نه دا رواه البخاری وعن خوله بنت عامر الانصاریه وهي امراه حمزه رضی الله تعالی عنه وعنها دا ارسدا کاږي وې دا مړه مزیر الله وې پیغمبر پاک وې تو نن د بل مال خورې پنا حق طریقہ خو فلهم النار یوم القیامه در پاره وروي پورز د قیامت کې رواه بخاری په دې زمانه کې خدا ډیر زیات دی چې یو شی د نه چا قابو کو باز بیا دا تمامه کو دې مال دا شی راکی او دا الله ته پرېږده